دې معنا دا نه چې شک پکې نشته لارې وفيه للمتقين د متقینو پکې شک نشته د چا پکې د شک نشته د متقینو خلکو پکې شک نشته رښتیا د متقینو پکې نشته جواب شو خدا قول مولانا په چا سره ذکر کړ پکې دا قول فقیل سره ذکر کا وجه دار چې دا قول لک کمزور دی وجه کمزوري دا را کنه چې مخکې مخکنه قول چې شینو لارې به فيه للمتقین معنا بدل شي چې قران د سره محل د شک نه د جنس ریب بنفي شي کنه او دې کې خو بداسي شي چې لا ریب فيه للمتقين د متقینو پکې ریب نشته او د غیر متقینو پکې دلته کې نفي د ریب من کل الوجود نکېږي اپ ما قبل احتمال کې نفي د ریب من کل الوجود کېږي ناغه غوړ احتمال لدا چې شری دا کمزور دی تاسو په ونه شو پوه شو کنه دویمه خبره دویمه خبره مولانا دا را کنه چې دا قانون دی چې د لالې نه فل جنس د رستو ظرف راشي کنه نو هغه ظرف خبري په اعتبار د متعلق سره هغه ظرف متعلق سره هغه ظرف سي په اعتبار د چا سره او ته چې لارې وفيه للمتقين وای نو بیا د للمتقين چې لاره به فيه للمتقين شنو دا فيه به صفت ترېب شي او للمتقين به خبر شي متقين به څه شي خبر شي عام قاعده دا ده تاسو عام قاعده دا ده چې چې لالی نه فل جنس نرست څه شي راشي ظرف راشي ها نو هغه ظرف څه شي خبر نو دا بالا خبر شي چې هغه مخ کې شي لاره به فيه لله متقین لا ریب فیه نشته د ریب فیه نشته ریب کائن فیه پدې کې دسی شي کنه نو فيه وسی شي شي خبر ولې چې موږ لارې به فيه للمتقين وایو نه فيه به درې د پاره صفت چې للمتقين به خبر شي نو تا خو هغه ظرف ته کوي صفات مولانا توجه دي نشته نشته کنه دا فيه نه ده دا چې خبر شي خوان کوي ځکه چې نوحات داسې وای نوحات داسې وای چې ظرف وی واقعا رسو الله لنا فی الجنس نا بسی شي خبري دا بالا خبر چې دا مخ کې لارې بفيه شي او کته چرته لارې بفيه للمتقین وای نو فيه خو صفات درب شو للمتقین بیا خبر شو نو دا څو اعتراض شو دوا درېم اعتراض په تلابل لارې بفيه للمتقین چې شي کنه لارې بفيه للا نو بیا د فيه د ضمیر نه با دا هدن څه شي چې حال دا به څه شي نو معنا دا لارې بنشته شک فيه پدې کې په حال کون د دې کې او لارې بنشته شک فيه پدې کې د متقینو د پاره په حال کون د دې کې چې هدایت واخلي په حال کون د دې کې او چې هدایت وانخلې کنه نو بیا د متقینو د پاره په کې څه شي دې شک شته چې پوه نه شوې کنه چې څنګه واخلې دا الله لار دا به عقید چټي مطلب دا دی چې بیا هدایت نه لري چې متقیان سره وانه خلې کنه نو دا بیا هدایت نو لارې بفيه للمتقین هدن نشته شک پدې کې ها یو منټ نشته شک پدې کې د متقیانو د پاره هدن په حال کون درې کې چې هدایت واخلي چې هدایت واخلي بیا پکې تفصیل نشته او چې هدایت وانه خلې بیا پکې ریبو نو ګوره دا معناګانې ټولې داسې معناګانې دي چې کمزوري دي نو څو اعتراضات پیښ شو مولانا نو صحیح احتمال غاول لکه راځي د غاول چې دا لارې به فيه لارې نه فل جنس ته اورې به اسم دی او فيه څه شي خبر دی او معنی دا چې قران محل شک نه دی محل چا نه دی وقیل ویل شری دا دویم جواب کوي معنا هو د دې معنا دا چې لارې به فيه للمتقین دا للمتقین څه شی شو مولانا دا خبر شو خان ادا فيه څه شي شو دا صفت شو د اسم د پر اسم څوک ته دار نو لارې به نشته رب د سره فيه چې پدې کې واخلې للمتقین د چا د پر وهدن دا هدن حال دې د ضمیر مجروره ده دا حال دې ضمیری مجروره دا غ ضمیر مجرورن دې په فيه کې دا غینه به دې څه واقع شي حال واقع خو کته راته وې څنګه حال واقع شي د کې رزهي نه حال واقع شو خدای تی عامل شو تی څه شو عامل شو او حرام کې چم پوه شو کنه بیا خو څوک عامل شو حالان کې د تی خو په خدان کې څه نه دی عامل نو عامل د ذلحال او د حال یو نشو جواب نه مرا عامل دی هی کې دا سیم نه ده اصل کې دا فيه نه په اعتبار د متعلق سره په اعتبار د چا سره یو بل متعلق دی هغه په کې عامل دی اصل کې نه به عامل په ذل حال کې دی او هغه به عامل په چا کې دی په حال کې د حال لري ضمیر مجرورن او عامل په کې تسوک ته هغه ظرف چې واقع شی د صفت ته چا د پاره لیل منفی د منفی د پاره منفی سوک دی ره نه په سوک تعالی منفی سوک ته ره نو دا فيه دا د رب د پاره څه شی لري منفي د پاره صفت دی او څوک په داخل شوی دی کلمه د لا لا رب تاسو په خبره باندې پوه شو مونږ نه پوه شو ورې ما تاسو تعرض ته چې په دې څو سوالونه دي اول سوال څه دی اول سوال دا چې مخکې نفي د رب او شنای کې عموم جنس رب نفي شو من کل لجو قلعکم علی چاره او شو د رب او دې کې خلاره به فيه للمتقين د متقين لپاره راځي ٹھیک شو دویم دویم سوال دار چې لاره به فيه للمتقين دلته کې بیا د لاندې د جنس نه رسو چې ظرف واقع شي نو اکثر دار جاتي او تاسو ته صفات او درې مدار چې دارسته هدن به حال بیا نو لاره به فيه هدن حسلتی کا حسلتی کا ریما کله چې حاصل شي پتا کې دا حسلتی کا ریب کله چې حاصل شي پتا کې څه شک او ریب څه ته وي خلق چاته وي نفس ته وي او استراب ته وي مسما شو په دې سره شک ځکه دیم قلب په نفس کې راولي او تمانیت ختمي تمانیت څه کوي تمانیت نو ریب مولانا اصل کې نه دی د مصدر د درا بنیاد شي د اله چې سړی کې څه واټول شي قلق استراب پریشان شي پریشان بیا شک نه دی د تمریب وي ولی دا شک سبب د قلق او د استراب دا شک سبب او دارې دي چې شی مسبب نو د شک ته چې ریب وای نو دا اطلاق د مسببي په سبب څنګه د ریب چې اطلاق په چا باندې کیږي نو دا اطلاق ته مسببی په سبب ذکر شان دا سببی د قلق او د استراب د بار نو د شک تربتون ویل دا داسي لکه اطلاق نه مسبب په چا باندې سمیا مسما شو په دې سره شک لانه ځکه دا شک د قلب پیدا کوي په نفس کې او یزيل التمانیه او تمانیه څه کوي زائل کوي وفي الحديث په حدیث کې راغلي دي دا چې دا ما یوریبک الی ما لا یور پرې دا ما غ یوریبک چې تا په شک کې اچي الاما یعنی ذاهبا الا ما لا یوری چې په حال کون ستا کې چې تب ذهاب کا ذهاب کا غشتا چې ته ذاهب یا غشتا چې تا په شک کې نه کم شری چې په شک کې اچي حدیث کې وسط قلب د ځنه لري تاسو ته سره چې کم کارم کوي او صحیح نه دی ځل کې رسې صحیح پکې خامخ دا زړه غټ مفتی لري دا ټول نه ټول نه غټ مفتی څوک ته دا زړه نو دنه تلک تاسو کا چې سو کمان به ورته خبره وکړي پوه نه شو کنه یار دا زړه خو خبرت پیجنې خدا کول ځان له خبره ده زړه تا ته و چې زنا ښه شعر کې بد شعر نو بیا ورته څه وکا نه ویو کا ځاني کس ته خو کوا کنه وی ښه شعر نه دی وکوا یا تاسو لکه دا ژوند دی د یو بد بدنامې زمانہ کس غن له تاسو کا غلا څه شری کبد شری ته تن استفتاء کا بس جواب درکې نو هغه ته وایي چې دا شیخ نه دی او بیا ته وایي چې خیر د خلک کله بدوم کوي که دسی وته وایي کنه نو ته پریدا چې کوم شی ته په شک کې غورځي کنه هغه پریدا او ذهاب او کاغه شی ته چې هغه په شک کې نه ورځي اے دی حدیث تا ګور فإن الشک قریبا شک سره شک ته څو ویل شو دلته شک دا نو دا شک دلته د شک ته څو ویل شو اشاره دلته مفسر دې دوب روان دی پته نه لګي تحت سرا کې شک باندې اطلاق دا چاو شو اشاره کوي د خبره ته چې دا شک ځان له شی دی او دا ریب ځان له شی دی شک او ریب دا شک سبب د قلق دی او ریب څه ته وي قلب او استراب ته وي خدای څه شی دی سبب ولی کدا یو شی وي نو بیا په حدیث کې حمل د ریبتون په شک دا به حمل اولی وي دا به کم حمل وي نو بیا به محط فائدې نه وي بیا مفید د فائدې نه وي دې کې به څه فائدہ نه وي نو معلومه شو دا خبره چې شخص ځان له شعر کې کې سبب قلق او استراب او یو ریب دی هغه څه ته ویل کېږي وسط کو تمانیه شخص شه دی او وسط کو تمانیه او صدق شه دی تمانیه نو شک ته سو ویل شو زر زر وایه او صدق ته سو ویل شو نو شک مقابل د چا شو د صدق او ریم مقابل د چا شو نو دا مقابله د تمانیت دی ریب سره چې راغله کنه مقابله د چا د تمانیت چې دی ریب سره راغله دا مشهره ده په دې خبره باندې چې ریب قلق ته وي ځکه تمانیت عدم قلق و استراب ته وینو د دې په مقابله کې کم ټکی ذکر شوی دی نو پته ولګېدل چې رارب قلب او استراب ډېر ډوبلا نه سره ده خو شی به کنه نو څو طریقو سره ثابت کړه دا خبره څو طریقو ومن هريب الزمان لنوائبه او د دین د ریب د زمانه لنوائبه د حوادث لپاره د چا لپاره خدا نوائب د سته کېره چې دا کله اطلاق په خوم کیږي او اطلاق په چام کیږي په بدو نو په خوم اطلاق شوی دی په حدیث کې په بدو باندې هم څه شی دی نوائب الحق ویل شي نو په خو باندې هم او په بدو باندې می اطلاق کیږي قریب الزمان نوائب ته وای چاته وای حوادث ته ولی ځکه دا حوادث اسباب د قلق او د استرابی کنه دا حوادث اسباب د قلق او اسباب د چای د اعراب وصلی الله تعالی